رازداره ملګري وي یو ملګری د نیکیو امر ورته کوي او همدې ته یې هڅوي بل ملګری د بدۍ امر ورته کوي او همدې ته یې هڅوي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مای د میاشتې له اته ویشتمې نېټې سره سمون خوري. په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې پیدایي برید د دښمن یو نظامي مرکز بشپړ ویجاړ او یو سلو لس عسکر او پولیس مړه او ژوبل کړل د پروان ولایت په بګرام کې ټانګ ویجاړ څلور تن امریکایي اشغالګر عسکر مړه او ټپیان شول د دایکندي ولایت په ګیزاب کې په پوسته د برید له امله شپږ تن عسکر ژوبل شول او د پکتیا ولایت په سید کرم کې د اشغالګرو په بمبار کې د یوې کورنۍ پنځه تنه شهیدان شوي شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي د خندق عملیاتو په لړ کې پرون سهار وختي د اسلامي امارت د استشهادي کنډک یو اتل مجاهد جابر د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې د دښمن په یو مهم مرکز فدایي برید وکړ حمله له منفجره مواد څخه د ډک مازدا موټر په مټ د نادعلي ولسوالۍ شیرینجان چراهي په سیمه کې د مزدور عسکرو پولیسو او استخباراتي سنګوریانو په مشترک کنډک ترسره شو د برید په مهال په دغه ځای کې تر دوه سوه پورې عسکر او پولیس را یو ځای شوي وو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یو سل لس عسکر پولیس او سنګوریان وژل شوي او ټپیان دي چې اکثره یې تر خاورو لاندې شوي دي د معلوماتو په اساس د درانه انفجار په رامنځته کېدو سره ټول کنډک نړېدلی او له ځمکې سره یو شوی دی د دغه کنډک عسکر پولیس او سنګوریان سیمې ته د عملیاتو لپاره استول شوي وو چې تېره ورځ هم د ګڼو ملکي خلکو کورونه تلاشي کول خلک یې ازار او اذیت کول او په مختلفو بهانو یې ولسي خلک ځورول ماښام مهال ټول عملیاتي قوتونه دغه کنډک ته راجمع شوي وو چې سهار د مجاهدینو له کارنده ګزار سره مخ شول په درنه چاودنه کې د دښمن لسګونه رادجات چې رینجر موټر او هماوي ټانګونه پکې دي له څلورو لویو جغروالو شوبلو سره له منځه تللي او ډېره وسله یې هم ځایه شوې ده اوس دښمن د خپلو وژل شویو کسانو جسدونه له خارو څخه راباسي او سیمه یې کلکه کلابنده کړې ده د یادې ولسوالۍ اړوند د قاري پوستې سپین ماموریت او چنجر پلکي په سیمو کې پرون سهار نه بجې په هغو مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل چې سیمو ته په ګڼ شمیر د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیات په موخه راوستل شول بریدونو تر ډیره دوام وکړ او په محل یې د دښمن درې شوبلې د راکټونو او یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ په بشپړه توګه ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په مخامخ بریدونو کې شپږ ویشت تنه مزدور عسکر کندهار ته پر غځېدلي سړک بېګا ماښام اته نیمې بجې په هغو اربکیانو د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په عامه لار یې خلک ځورول د برید په پایله کې درې تنه د پردیو مزدوران ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا نه بجې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ اړوند قلعه نصرو سیمه کې د امریکایي اشغالګرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر مړه او ټپیان شول د دایکندي ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د سنګ شیخ په سیمه کې بېګا شپه درې نیمې بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په یاد بمبار کې چې د ډرون په وسیله ترسره شو د نوموړي کور هم ویجاړ شوی د یاد ولایت د احمدخیلو ولسوالۍ اړوند حسنخیلو تنګي سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې درې تن اربکیان ووژل شول او یو بل ژوبل دی دغه راز یوه عراده کرولا موټر دوه میله کلاشینکوپونه او یوه اندازه مهمات یې د مجاهدینو له لاسته ورغلل د یاد ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند سرکي سیمه کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې درې تنه عسکر له منځه لاړل د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند سلطان خیلو سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شول بلخوا پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د یاد ولایت چک ولسوالۍ اړوند بابا کلا سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه چې له امله یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی د ننګرهار ولایت مهمندرې ولسوالۍ اړوند هزار نو سیمه کې په تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې څلور تن اربکیان ژوبل شول دغه راز پرون سهار پنځه بجې د یاد ولایت حصارک ولسوالۍ اړوند چارتوت سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ چې په محل یې یو تن اربکی مرګونی ټپي شو د یاد ولایت د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند مارکو او شرګړ سیمو کې په لویه لاره په تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې درې تن عسکر ووژل شول له غزني ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي تېره ورځ مازیګر شاوخوا شپږ بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو د هوان په مټ برید وکړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې د ودانۍ یوه حصه ویجاړه او پنځه تنه عسکر ټپیان شول د یاد ولایت د مرکز جان ملکه سیمه کې د ګوډاګي ادارې د استخباراتو په مهم کارمند دلاغا د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د خبر په حواله په یاد برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو د راپورونو له مخې پرون مازیګر شاوخوا شپږ بجې د تخار ولایت خواجهغار ولسوالۍ اړوند زردکمر سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې تنه اربکیان ووژل شول دغه راز یوه عراده موټر سایکل دوه میله کلاشینکوپونه یوه تومانچه او یوه اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل په نښته کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند برګ کلي باندې وحشي عسکرو بېرحمانه چاپه ووهله خبر وايي دښمن د چاپې په مهال کورونه تلاشي کړل د خلکو قیمتي اجناس یې غلا کړل د ګلولي په نوم یو تن کلیوال یې په خورا قساوت سره شهید کړ انا لله و انا الیه رجعون دغه راز د تک په مهال څلور تنه کلیوال له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل د تخار ولایت د انګي قلعه ولسوالۍ اړوند کلدش سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول د بریدونو په لړ کې د اربکیانو درې ګروپونه د مجاهدینو تر محاصرې لاندې راغلل خبر وايي محصرې او نښتو د غرمې تر یولس بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یې څلور تنه اربکیان ووژل شول او یوه عراده رنجر یې په ټولیزه توګه له منځه لاړ یوه عراده موټرسایکل او په زیات اندازه مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل د جګړې په جریان کې دوه تنه مجاهدین هم سربېرن ټپیان شول د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ اړوند د کنداریانو په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د بغلان ولایت برکې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د شرور اربکیانو په قومندان حمیدالله د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو تن ساتونکی یې ټپي دی د لوګر ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د لوګر ولایت مرکز کې د ګل نبي په نوم هغه کس ووژل شو چې ټرمپ ته یې د شجاعت مډال جوړ کړی و خبر وايي نوموړی وروسته د وحشي قومندان فرهاد اکبري په ملتیا یاد مډال د امریکا سفارت ته یووړ او هلته یې د امریکا سفیر ته وسپاره تر څو ټرمپ ته ورسیږي ده وروسته له طلوع تلویزیون سره په دې اړه مرکه هم وکړه او د مډال له جوړېدو څخه یې ننګ او ملاتړ څرګند کړ او دغه کار یې په ځای او مناسب اقدام بللی و یاد کس د مجاهدینو له لوري د ماین په یوه تکتیکي چاودنه کې ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسېد د راپورونو له مخې تېره ورځ سهار شاوخوا نهه بجې د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ اړوند مرکز اسداباد ته په غځېدلې لویه لاره په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې د دښمن یوه راده رینجر ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته دغه راز د حبیب اربکي په نوم په پوسته هم برید ترسره شو خو د اوښتو تلفاتو د شمیر په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي او وروستی خبر دا چې د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې درې ورځې وړاندې د فراه ولایت د مرکز اړوند د دیک په سیمه کې دوه تنه د مزدوري اردو عسکر په داسې حال کې چې له ملکي موټر نه په استفاده د تنخوا اخیستلو لپاره روان وو د مجاهدینو له لوري ژوندي ونیول شول د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د حکومت په لیکو کې شامل کسانو د اسلامي امارت مجاهدین له تاسو سره یوازې له دې امله جګړه کوي چې تاسو د غاصبو او ظالمو اشغالګرو امریکایانو په مخ کې سپر یاست زموږ اصلي هدف د امریکایانو وژل او له ګران هیواد افغانستان څخه د هغوی شړل دي که تاسو د امریکایانو له ملاتړ ځخه لاس واخلئ نو زموږ وروڼه یاست موږ به مو په ګلونو هرکلی وکړو او ستاسو د سر او مال د ساتنې ضمانت کوو نو لطفا د خپل دنیوي ژوند او اخروي انجام د ژغورنې لپاره د امریکایي کافرانو له صف څخه رابیل سئ او له مجاهدینو سره یو ځای سئ غلامۍ زنځیرونو باندې له نږدې یوې اونۍ راهیسې په مسلسل ډول دا راپورونه مخې ته راځي چې د کابل د لاسپوڅي رژیم اسلام او هیواد دښمنه اردو او ملیشو د هیواد په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د یو جوړ شوي پلان له مخې عام ولس ته د نور ځور او اذیت رسولو ترڅنګ د هغوی د شتمنیو او هټیو چور او چپاول سوځولو او د کورونو نړولو ته مټې بډ وهلې او دغه جنایتونه په زیاته بېرحمۍ سره ترسره کوي. د امریکایانو دغه روزل شوی شیطاني لښکر چې کله د هېواد په کومه سیمه کې له درانه شکست او زیان سره مخ شي، مهم مراکز یې مجاهدین فتح کړي او یا یې بې شمېره عسکر ووژل شي، نو بیا د تېښتې او فرار په مهال مسکوني سیمې په توپونو او هوانونو ولي. یا یې بازارونه او هټۍ سوځوي او چورکوي یې او یا د عامو خلکو کورونه او جونګړې د ماینونو او باروتو په ذریعه له دې امله اواروي چې ګواکې دلته له مجاهدینو سره مرسته شوې او په دې کورونو کې مجاهدین اوسېدلي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بغلان د طلاوبرفک په سیمه د ننګرهار د غنيخېلو د ګولایي په کلي د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو او همدارنګه د هلمند، کندهار، غزني او نورو ولایتونو په ګڼو برخو کې د لسګونو ولسي وګړو کورونه او هټۍ امریکایانو او ګوډاګۍ اردو ړومبی چور او چپاول کړي او بیا یې ترې شاوخوا ماینونه خښ کړي او منفجر کړي یې دي. دغه ډول جنایتونه د روسانو او کمونیستي رژیم خاصو ملیشو چې ګیلم جمان او یا جبار ملیشې به یې ورته ویلې هم کټ مټ سرته رسول. هغوی به چې په کومه ساحه یرغل ور وړ او چې وبه پوهېدل چې پرمختګ نه شي کولای نو د بېرته تګ او تېښتې په مهال به یې د خلکو شتمنیو ته لاس واچولو. کوم اموال او اجناس به یې چې وړلای شوو هغه به یې په ټانکونو کې واچول، پاتې نورو ته به یې اورونه واچول او یا به یې هغو مسکوني سیمو ته د خپلو توپونو او هوانونو خولې برابرې کړې او د مرمیو او بمونو باران به یې پرې جوړ کړ. امریکایان او روزل شوې مزدوره اردو یې که دا فکر کوي چې د کمونیستانو او ګیلمجمانو تجربې تکرار کړي او د عامو خلکو د شتمنیو په غلا او لوټلو او د کورونو په نړولو به افغانان له خپل عزم او له مجاهدینو سره له خلوص را وګرځوي، په دغه شوم فکر او پوچ هدف کې به هیڅکله برلاسي او کامیابي تر لاسه نه کړي، لکه ګیلم جمان، محو او ذلیل کیږي به، د ولس له انتهایي کرکې او نفرت سره به مخ کیږي او په مقابل کې به یې د مجاهدینو د پاکې داعیې او مبارزې د مزیدې تقویې باعث او لامل ګرځي. له بل اړخه که اجیر رژیم خپلو دغو جنایتونو ته دوام ورکوي او عام ولس په دې پلمه ټکوي او شتمنویو ته یې زیان اړوي چې ولې دوی له مجاهدینو سره خواخوږي لري نو بیا دې د امریکا تالي څټي په دې خبره ځان پوه کړي چې د کابل رژیم د مهمو غړو او امریکایي جواسیسو پراخ جایدادونه کورونه او هر ډول شتمنۍ د مجاهدینو تر تسلط لاندې سیمو کې شتون لري د دوی څه خیال دی چې بالاخره به مجاهدین د خپل ولس د دفاع او خوندیتوب په خاطر مجبور نشي چې د امریکایي غلامانو او اجرتي قاتلانو د شتمنیو او جایدادونو په اړه مناسب تصمیم او پر ځای پریکړه تر غور لاندې ونیسي درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بایست روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه درته وړاندې کوو معززو سامعینو د روژې مبارکې منځنۍ لس ورځې د بخښنې او مغفرت لسیزه ده د روژې مبارکې میاشتې منځنۍ لسیزه چې د سیدنا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک ارشاد کې په مغفرت یعنې د بخښنې لسیزې په نوم یاده شوې و اوسطه مغفره د تل پاتې پلاح بریلیک ترلاسه کولو داسې مقدمه ده چې بنده له اوره د خلاصون ارزښت ترلاسه کوي په دې شرط چې په روژه کې د الله سبحانه وتعالی د حق د پر ځای کولو له هڅې سره سره د هغه د مخلوقاتو له حقه هم سترګې پټې نه شي، ځکه دا مبارکه میاشت د مسلمان عقیدوي، عبادي، اخلاقي، فکري، اجتماعي او په لنډ ډول د ژوند هر اړخیز د روزنې او عملي تقویې درس ورکوي، چې اغېزه یې په نفس او چاپېریال کې څرګندېږي. قال الله تبارک وتعالی، داسې بخښنه چې نه به غمجن وي او نه به یې د ګناه اثار پاته سي، بلکې ټول هغه لیکلي اسناد او ثبت شوي مواد چې له ملایکو سره وي د اعمالو په دوسیه کې وي او یا یې اندامونو او چاپېریال ثبت کړي وي له یوې مخې پاکوي. قال الله تبارک وتعالی والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ترجمه او هغه چې کله کوم سپک کار وکړي او یا په خپل ځان ظلم وکړي نو الله یادوي او د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي او له الله پرته بل څوک دی چې ګناه بخښلی شي او په خپلو کړو ګناهونو اصرار او ټینګار نه کوي په داسې حال کې چې پوهیږي له بنده نه هغه وخت ګناه تر سره کیږي چې د الله سبحانه و تعالی له ذکره غافل شي او دا غفلت د بغاوت سرحد ته ورسیږي بیا مرتکب د ګناه شي له ارتکاب وروسته بنده که په خپل عمل پښیمانتیا وښودله او بیرته د الله تعالی په ذکر مشغول شو او د خپلو کړو ګناهونو نه توبه وویسته او په کلک هوډ سره یې نوره د ګناه نه کولو یقین برابر کړ، یقینا چې الله تعالی ورته بخښنه کوي. ځکه له الله جل جلاله نه ویریدونکی بنده د شیطان په لمسون او غفلت سره ګناه کوي او دی په دې پوهیږي چې جرم او د ځان تاوان یې وکړ، پرته له ځنډه د الله تعالی عظمت، جلال او عذاب ور په یاد سي او بیا په هغه طریقه الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړي چې وړاندې مو ذکر کړ. یقینا چې الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو ډېر مهربان دی او له ده پرته بل بخښونکی نشته. روژه داسې د بخښنې او پیرزوینې مبارکه میاشت ده چې سرکښه شیطانان تړل کیږي، د رحمت دروازې پرانیستل کیږي او د دوزخ دروازې تړل کیږي د هغه چا لپاره چې روژه نیونکی وي، نه دا چې خپله خوله یې له سهاره تر ماښامه له خوراک او څښاکه بنده کړې وي. د دې مبارکې میاشتې دوهمه لسیزه چې د مغفرت لسیزه بلل شوې، ځینې علما او بزرګانو دې ورځو ته د استغفار او بخښنې د کلماتو زیاته یادونه او توجه کوي او په ځانګړې توګه د استغفار د کلماتو د ویلو سپارښتنه کوي، استغفر الله العظیم من کل ذنب واتوب الیه، ترجمه، د ستر الله پاک جل جلاله نه د خپلو ټولو ګناهونو بخښنه غواړم او د هغه لور ته رجوع کوم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه زه د الله جل جلاله نه د خپل ټولو ګناهونو بخښنه غواړم هغه زما رب حقيقي پالونکی دی او د هغه لور ته رجوع کوم دا او ځینې نور د بخښنې کلمات چې اصل یې کتاب الله دی استغفار له الله جل جلاله نه د بخښنې دعا ده او د الله سبحانه و تعالی د رحم او کرم سیوري لاندې عفو او بخښنه په ګناهونو پرده ده چې زموږ غوندې ګناهګاران د سترې رسوایي نه په دنیا او اخرت کې ژغورل کیږي سیدنا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې معصوم او مغفور هم وو د ورځې سل ځله له خپل رب جل جلاله څخه بخښنه غوښتله له حضرت ابو هريره رضي الله تعالی عنه څخه روايت دی چي سيدنا حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم د استغفار کيفيت په ورځ کي له اوياو ځلو څخه زيات وو د سيدنا حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم د استغفار کيفيت له دوو اړخونو ډير معتبر وو یو دا چې هغه مبارک د الله سبحانه وتعالی سره د بخښنې د غوښتنې زیاته مینه وه او دویم دا چی خپل امت ته یې روزنه ورکوله چی له الله تعالی نه د بخښنې غوښتلو څخه شپه او ورځ غافله نه شئ. تل خپلې ژبې او زړونه د استغفار په ذکر مصروف او لمدې وساتئ. هر هغه کلمات چی د الله تعالی نه په حقیقی توګه د بخښنې دعا افاده کوی په هره ژبه چی وی روا او عبادت دی. خو کوم کلمات چې د سیدنا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت شوی ډیر ستر او عالی مقام لري له یوې خوا متابعت او دویم دا چې په طریقه د هغه صلی الله علیه وسلم سره برابر وي تاثیر او ارزښت هم لوړ دی حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه له حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ترجمه حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه له حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې سید الاستغفار دا دی چې ته ووایې ای الله جل جلاله ته زما رب یې له تا پرته بل معبود نسته له تا پرته بل معبود نشته، زه تا پیدا کړی یم، ستا بنده یم، څومره چې ممکنه ده زه ستا په عهد او وعده یم، د هر هغه بدبویه چې له ما صادر شوي د هغې له شره تا ته پناه دروړم، زه اقرار کوم په هغه نعمتونو چې تا پر ما پیرزو کړي او زه په خپلو ګناهونو اقرار کوم ما ته بخښنه وکړه، له تا پرته د ګناهونو بل بخښونکی نشته، مګر ته حقیقي بخښونکی د ګناهونو یې. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر هغه چا چې دغه کلمات په رښتینې توګه د زړه له کومې په ورځ کې ولوستل او له ماښامه وړاندې په همدې ورځ وفات شو هغه جنتی دی او هر چا چې همدا کلمات په همدې ترتیب د شپې ولوستل او له سهار کېدو وړاندې په حق ورسید اهل جنت دی د استغفار په دعا کې لومړی د الله سبحانه وتعالی حمد او ثنا ووایست، هغه جل جلاله په لویی یاد کړئ، د هغه رحم، عفو او کرم ته په امید په داسې توګه رجوع او د بخښنې عرض وړاندې کړئ چې د خپلو ګناهونو پیټی دروند او په خپلو نیمګړتیاوو د زړه له کومې په ډیر عاجزۍ اعتراف وکړئ، طلب د مغفرت وکړئ، خو په دې ټولو اموراتو کې زیات اخلاص څرګندول او صحت د نیت شرط دی. الله تعالی رحمان، رحیم، کریم او غفور ذات دی، هغه په خپلو بندګانو له هر چا نه زیات مهربانه دی، ان شاء الله غوښتونکی نه مایوسه کیږي. هغه په خپلو بندګانو له هر چا نه زیات مهربانه دی، ان شاء الله غوښتونکی د دغو ان شاء الله غوښتونکی د استغفار نه مایوسه کیږي درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بلې هغې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو روژه مو په خیر